موبایل نمبر 03015710124 نزدک الله وی و داسو چې شرم به غاڼه چې آیا وې ساتم او کنه خخه کما ام یا دوستو آیا خخه کم دی لرافه ترا په خوره کې یا دوستو کې هو ضمیر دا د مذکر د مؤنث تراجه دی خو دې ته مجاز فی القرآن ویخه دا القرآن اعجاز دی چې کله کله د مذکر مون هغه مؤنث تراجه کی او کله ضمیر د مؤنث مذکر تراجه کی الا سا ما يحكمون خبر ډیر ناکاره فیصله کوي دي الا خبردار سا ما يحكمون ډیر ناکاره فیصله کوي للذین د پادا کسانو ما ترکا نبه پریخی علیها پا دیزمکا باندې من دعابتن اسو مشرک دابا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ دابا مرد مشرک کچر الله په شرک او په ظلم باندې فورا سزا ورکولې یو مشرک به په مقدس مکان او پرېخ ولکن یو اخرهم لیکن ورست کې دی لاجل مسما هغه نیټه مقرره تا هر چا خپل وخت مقرره دی ان لهم الحسنا چې دی لپاره جنت دی والله سره کې شرک او دا ګمان کې چې موږ له الله جنت راکې لا جرم حق دا خبره ان لهم النار چې بشک دی لپاره ور دی وانهم بشک دی مفرتون زیاتول بشي په عذاب کې یا زیاتول بشي دی لار عذاب یا پرې خو دی بشي دی په عذاب کې تالله قسم په خدای دی لقد ارسلنا یقینا من را لګلو الاو ممن اغه ډلو ته من قبل کا چې مخکستانو فزین لهم الشیطان پس خیسته کړو ته شیطان اعمالهم عمل نه لدی فوا پزا شیطان ولیهم اليوم دوست پیدا نن ورځې یعنی قیامت کې ولهم دی لپاره عذاب علیم عذاب درناک دی وما انزلنا او هغه چې نه او نه دراله کلی منګه علیکل کتاب تا ته کتاب ان دا قران الا لتبینا مگر دیر پاچ بیان کتو لهم الذی دی تاغ احکام اختلافو فيه چې دی اختلاف کې پاره کې یا هغه مسله چې دی اختلاف کې پاره کې توحید سنت وهدن استقامت دی ورحمتن او رحمت دی لقوم یؤمنون د پادا قوم چې یقین کوي والله خدای پاک انزل را لګي من السماء د بارنا مان باران فاحیا پس تازه کوي به الارض په دې باران سره زمکا بعد موتها پس د وچوالي دا غینا ان فی ذالک بشک په دې دلیلو کې لآیتن خامخا نشانی دی لقوم یسمعون د پادا قوم چې غیوري قران بیا دلیل الله ذکر کوي ځکه دلیل متنوع قسمه قسم دلیل دی کله دلیل انفسی او کله آفاقی کله سماوی او کله ارضی و ان لکم بشک استا د پارا فل انعام په دې سارو کې لعبره خامخه عبرت ته نسقی کوم سکو من پتا سبا نه مما دا سنا فی بطونه چې بغیر رې سارو کړي من بین فرسن پامین د خوشانو کې ودمن او د وینه کې لبنن خالصا په خالص په خالص نو سره غشان یو ځای شي وي نو سره وینه یو ځای شي وي خالص تک سپین پي اله یو ګورا په مین د دوه بیړو کې چې کم دینو اله یې غس په په خالص یو طرف ته غشان دی بل طرف ته وینه ده مینس کې لبنن خالصا پیدي خالص سایغن چې مزیدار دی له شاربین د پاره اسکن کو ځکه حضرت شیخ القرآن باغ شعر وی کنه خوللې دی واخو سکلې دی وبو یو طرف ته ویني بل طرف ته خوشایو روزی ته نشودو او تیز کې دا ساروی په خېټه کې ماشين لګېدل لري ا داسې ماشين دی چې یو طرف ته ویني جدازي هغه شان جدا دي او پیمنس کې په خالص پین پراتی اچ روزینوم خالص په روزي او کچته پکې د وینې یا د غشي سره لو وی ساروی نه جوړ دی وی ډاکټر لره سوای اجي جوړي نسپین پېته روزي دې ته وګوره دا کارخانه چا چالو کړی دا دا کارخانه کم ذات شروع کړ د هغه ذات بندگی او عبادت او هغه پکار دی ذک علی سائغن مزیدار للشاربین د پارس کو علوی لسیتی جوړه کې علی شملی تو کې ومن سم الله وی دغه یوازې نه بل نعمت وره ومن ثمرات النخیل ادو میو د کجورنا والاناب د انګورنا تتخذون جوړوي تاسو منو داغینا سکرن سيزونه د مزه دانه چې سيزونه د نشي دا وی سکرند وی آیت منسوخ دی لکه څه منسوخ دی دا سکر د کسه کر دی پس ومه سره چې سکر راشي وانتم سکارا سوره مائده کې تیر شو ناغه نشاره سکارا او دا خو سکر دی فتحې سره سیزونه د مزه تاسو جوړوي دا غینا سیزونه د مزه شربت جوړوي نبیذ التمر چې عقل پکې وي ناو په دې اورسیږي چې یا الله دې زونه قسمه قسم زیدونه منګه جوړو استعمالو الله استاد ذات نه بغیر دا بل څوک نشي کولای دا یو ته کول شي لایق د عبادت الله صرف ته او اوها ربک او تعلیم ورکړ درف ستایل نهله اصله مچیتا بل نعمت ګوره تعلیم الله ورکړ دی اصله مچیتا بیا دونه بیا ورپسې داسې راځه ځکه غر کې چې کمی کنه نه غډیر اصلي اپ وج زینو کې نه اصلي ګبینه د غر هغه او دا درې زینو د مچای او بیا مچای ته تعلیم ورکړل لري ورسته قران کې راځي ثم کلی بیا را کاغا من کل ثمرات د هر قسم میوه نه رس د هر قسم میوه نه هغه په ګل باندې کینیو دا غین هغه رس راکاږي ګل خوري نه رس راکاږي فصل کی پزا سبل ربک پلار در خپل زلل چې برابر ده تا ته تلو یا زلل چې اسانه ده د دې مچو خپل لارې ښه خپل خپل لارې دی په خپل لار باندې رواني دانه لکه د مشرق چاري او در درګاه ته ځي پاره او لار باندې ځي یا د بيدینه چر سره کاږي خواهش پرسته کار څه ته لاس رسیدو نه پار لار باندې مچې نزي د دې خپل ځان مخصوص لاري او مالک ور دین مخ کې تلی ناغلار او څنګه وته معلومي ملکار دی چې کومه بادشاہي په کومه لار باندې تلی ندی داغه په بوی باندې روانې داغه نه خوشبوئی په لارزي وی په دې زمونږ مشر تیر شوی دی ادا انسانو دله چې الله عقل ورکړ دی او کتابونو تسمانه دغلی پیغمبرو نه د عقل نشي دی چا په خپل استاد خپل امیر پسې خپل جماعت پسې روان شي دی وکاله یو جماعت ته ځي کله بل جماعت ته ډلې ته ځي کم ځای کې چوته دولت ملاوي ګنل ته ځي انا دی غریب خپل مشر او امیر پیژني چې زما امیر د جماعت کم یوره ها کم ځای کې چې خی ولته شپي او مچو ته وګوره چې زناور دی نو الله دومره اغیله غورواله ورکړی دی په زناورو کې چې لار وته معلومه ده او بیا په خپل لار باندې واپس پر راځیمو او که ته یو ځای کې سونه نو ام زر بیا راځي ولی کدی ساره شو تشراله نو بیا مغامیرا آلته وته په پاکه کې ناشتي نو هغه زمبیل تکي چې تاسو رانه ولې سار شو تاسو تم کې ښا تاسو پکاري دا رنګي مچو باندې دا خپل مشران پیردار ناشتي چې پیردار ناشته او کم مچې په پولیس ځای چې تناسته وغراله نو ټک هغه به مړ کړي اوج نه نه پریزي بیا او که پردې مچې راغلي چې پردې مچې راشي پکې ته غبینتا د پیردار ناشته او ټک هغه وجه نه سار بلا پرتی اکثره دا غلاګر راغلی او وجنی پیردار ټوپک پلاس وته ولاړی نه دی یو ځان له ترتیب دی د دې مچو ډېر خدای غره سبل ربک فلا در خپل باندې زللا چې آسان ده یخرجو روزی من بطونها د ګډ داغینا شرابونو بو مختلفون چې مختلفي الوانو رنگونه داغي د غبین رنگ مختلفي پس سره په موسم د سبب سره موسم سره او یا ګلونو سره چې کم نه داغه اوس بیر داغه تور رنگ دی بل اوس هغه بل رنگ دی د بل هغه بل رنگ دی نو د موسم په لحاظ سره د ګبین رنگ چې کم دی او د ګل او د بوټي داغه سره بدل وي فيه شفاء للناس شتره په دې ګبین کې علاج د پار د خلکو د خلکو د پار په کې علاج دی و د سینې په کې علاج د ډیر خو او بیا د موسم نه خوړلو په جمی کې چې خورې نه بغیر د بوې خوره سټای یو هغه خورانو سینه بده وسره خي ټوخه یو اندغه به ناراضي او چې نه ګرمي او ګرمي مې زیاته کی نه په وبو کې یا چواله سکوي نو بیا اسکا نو بیا یخ دی نه بدن لري بیا هم تر کې ور کوي دا ردی خپل خپل استعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي راغی وې زما ضرور ګډه خراب شوی دا ګډه خراب ده وی ښا درد لري وی لړشه غبین ولا ورکا وی اسقه عسلا ورشه غبین پیوس کاوا چالل کوړته نه پرور غبینو خوړو ناغه جو خېټه نور ګړبړ سی واش بیا راغی حضور اخو چې کم نه نو خېټه نور خراب شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نور ولا غبین ورکا چې بیا غبین ورکنه خېټه کې نور خمار شروع شو نه بیا په دریم پیرا خو زورا خو بیا خېټه نورم خراب شو وی ورکه غبین ولا زکه الله رښتینه دی او استاد درو خېټه دروغ جن ده استاد درو خېټه دروغ جن ده الله رښتینه چې فيه شفاء للناس بده کې علاج چې بیا ولا ورکه ورغنه جو خېټه بیا سم شو دا ولې چاول کې غبین ورکنو خېټه کې مروړو ناغه رو پارې دو هغه پاسد ماده چې ناغه جو خېټه کې ډز جوړ شو نه چې بیا ولا ورکن جو خېټه را صفا کېدا نه چې بیا ولا ورکو جو جو خرشن بس سړی صحیح شنو ا خېټه صفا شو کندوی هته شو هغه ته برابر شو غبین داول دا ګرم دی ښا وجه چې خوري دغه سي بغیر د اوبو نه دا د ګرم نستا په خېټه کې خمار برا پیدا کوي نه کله چا درد دی هغه ټکی خمار شروع شنه خیر دی دا غ پاسید ماده را برسیره کوي د ماده چې هغه خېټه صحیح شو د خېټه کې بدل بیا ناراضي ګوره حکیمانی کنه حکیمانو ډاکټر چې ناغه فوري تور علاج کوي دته دا زخم د پاسه په دغه ولګي او یادت دا کینسر انده خپت کټکول غواړي یا چې کوم دا فلانې بیماری ده تبر ناغي ورکی حکیم چی ناغه د مرض هغه د هغه بدن وګوري چې دا مرض پیدا شوی د سنه دی هغه جوړ لټي ناغه جوړ ولټي چې دا مرض خو جوړ شوی د دین لري دا مرض به الګ کلاریږي چې هغه جوړ ولزوام هغه د ویخ علاج هغه شروع کی دغه وګدي نه په مزه مزه نه بعض اکثر په چا سرو کې سو کوین خنه شوم فيه شفاء للناس پدې غبن کې علاج دی د پاره خلکو ان فی ذالک بشک پدې کې لآیتن خامخان شانی دی لقوم یتفکرون د پاره قوم چې غ سوچ کوي نو مچې د الله د حکم تابعدار ده په صحیح لار روانه ده د خلینو ګبین روزي او دې چې د الله د حکم تابعدار نه دی نه د خلینو به د شرک خبره روزي د بی دنیا د خواهشات بروزي چته د خلینو د قران د سنت خبر رونه وته ا چې څوک د الله په حکم باندې روان دی نه د هغه د خلینو ګبین بروزي اب د توحید د سنت خبري ا چې پسې لار روان نه د خلینو به شرکیات بدعت چکم نه روزي بل دلیل والله خدای پاک خلقکم پیدا کړی تاسو ثم يتوفاکم بیا ساون اخلص تاسو نه او منکم بای پتاسو کې من آسوک دی یرد چور سیږي الی ارز العمر کمزوري عمر تا لکه لا یعلم د دې لپاره چې پونه شي دی نه پويږي د بعد علم پس د پوي نشي یا پیسې بوډا د بوډاواله تراشه بیا په اسم نه پويږي بیا هم سا وسري او ټکا ټکا دی جوړ کړی دا دې کې بدر زرو دي دا دې کې بدر زرو دي دا ولې هغه غریب بیا چې کم نه دمن دی اچ ګوره ګوره نه چې معصومي نه د دا زور په دې سینه کې نه الله سخپي وي د سینه به وي تقلیږي به دا الله سخپو کې چې کمنه ټول ورځ به داړو کې تقلیږي اچې ځوان شي نه زور دې سینې لرا شي وي کوم خو زې ما سینه بدر زور نه بس یا به کرکټ ته زی آیا به بل ستې دی او بل ستې نه به جمعه ترازی نه به قران درس ترازی دا یو پلانې کې لاړی ری او د پلانې ملک پسه ته باندې وته دا یې سړیا ځواني پسه کې ځړ کړل امرک ناس اپراش اچ بوډا شي نه ټول زور دی خلی لراش نه ټول ورځ بلګیایي تبه ته پاسه او یو دوه خبره ته کوم وره ایا به کور لګی نو کور ته جمعه ته لړشه نه آلته په تنګ جمعه ته راولېږي نه جمعه کې په خلک کور ته لړ شي نه زه د غریب نه یم با انگشته عزا هر دم اشاره می کند پیره که امروز است یا فردا اینجا سیا اینجا دا هم صاحب لاس کې راغستی ښا با انگشت عصا هر دم اشاره می کند پیره دی پیر ته چې کم نه پیره وته وی کنه بوډا ورته وی دته د امسا چې کم نه اشاره کوي ا د امسا راغست او ټک ټک دا پزما کدا چې کوي دا دته اشاره دا کونټی کوي چې دلته کې یاد ازه کې تمری امسانه خو ټکارو باسي خو دا ځکه یادا دا ځکه بخخېږي خو یادا او ګورئ که تاسو نه تاسو چې مونږ ته وي قران د الله کتاب ورو دین سره واسطه ای هغه باندې دا حالت ناراضي اجنه دا څه نه ای نو بس دا که حالت بیا راځي والله خدای فضل غره کړی دی بعضکم بای پتا سو کې علا بعضین په بعض باندې فر رزق په خوراک کې دغه څوک مالکانی څوک نوکرانی فمل الذین پس آ کسان فضلو چې غوړه کړی شوی دی برا دی رزقهم پر کولو د خوراک دیتا په خوراک ورکولو دی دیتا سو چاته الا ما ملکت ایمانهم اج خلاص ندیری فهم فيه سوا نو آیا افهم فيه سوا آیا برابر دی پاغه کې آیا بر دی پاغه کې سوان اسوان آیا برابر دی ندی برابر مالک او نوکر دیکان او باغوان برابر نه دي د کسي الله مخلوق نه دي برابر الله ر چاله روزي ورکي او مخلوق سره د اختیار نشته اف بنعمت الله آیا په احسان د الله یجحدون تاسو انکار کوي بیا به منکر والله خدای پاک جعل لكم پیدا کړی ستاسو د پاره من انفسکم د نفسونو ستاسو نه ازواج جوړای وجعل لكم خادمان غلامان خدم او حفدتن وسی نسی نسی سی وی رخا څه مطلب دی ځکه چې سړی وادو کې هغه سر راړی نو چې زوی وشي نو سر راواړي دا نوسه دا حفده کې رخه ناسی ویره دا ځان له خوشحالي ده او نوسه د بابا سره ډیره مینه ای ا بابا لمنډه وی ا د بابا د نسی سره مینه زیاتې او نسیر ولګینه بابا د کنج نه نیولې بابا چپلې د خپواله وکنه ا چپلې را اجماعت ته بوزي ګوتې نه نیولې بابا ولا جیب کې په پلمټ ساتلی نور څه نه ای ځکه هغه سره بیا دور اختیار نه ټول کور د زوی د پلار د خزي شي نغش هغه غریب له بیا سنې وي د څه ګټلې دی مونږ له بیا هغه ته بد ګوري په نیکمل اولاد هغه چې هغه د پلار خیال ساتي او د مور نو حفظتن وسی ورزقکم او درکړی تاسو ته من طیبات د پاخورا کونونه اف بالباطل آیا په باطل قید باندې امنون دی یقین کوي او بنعمت الله او د احسان د الله نه هم یکفرون دی انکار کوي ويعبدون من دون الله ما لا يملكون او دی عباد کوي سوا د الله نه د اچا چې نو اختیار لري چې اختیار نه لري دی لپاره رزق اندر روزي من السماوات ربنا والارض یا د زمکنا شي اند وی زری ولا استطيعون او دی طاقت نه لري فلا تجربو پس ما بیان ویل لله الامثال دغه الله لم مثالنا الله له مثال نه مزدا کوي کنه چې تاسو یې پلانې خلک وکیل پیش کړي دا کوي ان الله بشک الله یعلم پویږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویږي ضرب الله اوس دې الله مثال ذکر کوي بیا ضرب الله بیان الله مثلا مثال عبدا مملوکا د بنده غلام لا يقدر او چې طاقت نه لري علا شین پیسې باندې او مناسو کو رزقناه چې ورکړې من آتا مننا د خپل طرف نه رزقن حسنا رزق استا فهو پس دې ينفقو خرج کوي منو دا غینا سرن په پټ باندې او جهر او په ښکار باندې حال یستون آیا برابر دي دا دواړه دا دواړه برابر نه دي او بیان الله مثلا یوم سال رجلین ردو کسانو احدهما یو پرې دواړو کې اپ کمو ګونګ دی ګونګي لا يقدرو طاقت نه لري علا شین فیسز باندې وهو او دې کلن بوجوی علا مولاه په مالک خپل باندې اينما يوجهو کم طرف ته چې دې کم طرف ته چلیږي د لره الله یاته ناراضي به خیر په خیر سره یعنی په ګټي سره حال یستوی آیا برابر دی هوا دا سړی دا ګونګو دا شلو دړون ومن او هغه سو کو یا مرو چې حکم کوي بالعدل او په انصاف باندې آیا برابر دی دا دواړه نه دی برابر ګونګو او شل هغه بوج دی په مالکو هغه پلاسو کې ګرځي او په گاډه کې ګرځي او بل سړی روغ رمټته او هغه منډه وي او کار کوي دا دواړه برابر دي نه د کسي مخلوق د الله په نيزو ګونګ دی شل دی لوند دی او الله سميع او بصير دی زکه وایي هل یستوی هوا آیا برابر دی دغه سړی ومناسو کو یامرو چې حکم کوي بالعدل په انصاف باندې وهو دغه الله علی صراط مستقیم دلالت ورکی دلارنیغي دغه الله اغنی غلار خي دغه الله اغنی غلار داغي خون کړي په دې وجه باندې دارنګي مثال د موحد او د مشرک چې کوم نه هغه بیانو علامه ابن قیم رحمت الله علیه د دې یو نقشه ذکر کړی را او هغه دا ده چې یو بادشاه دا ګڼ کسان دي نوکرانو یو ته وی یو علاقه کې بغاوت جوړ شوی چې دغه بغاوت سړول غواړي یو غلام راغوښتو ورته ویل شاه پلان علاقو کې بغاوت ته هغه دفقه هغه یې رجی زه چې تاسو له خپل لاس ډوړې در نکړم تاسو نه خورئ نو لمه صبرېږي نه نه زه خو نشم تللی بل راغوخت هغه ته وی تراشه ویلر شاه پلانې ځکه بغاوت ته او غي دفقه ویره جی چې تاسو له خپل لاس ګلاس کې بدر نکما نړمې نه صبرېږي بل ته تراشه تلل شاغه کې بغاوت ته هغه تپک ویره جی چې تاسو ته خپل لاس بستر کټ کې سم نه کما او نه غړوما مال بیا د شپې خوب ناراضي بلته وی تراشه دا کس چل دی هغه وی خجی هغه لړو او بغاوت هغه دفع دا سلور واړه د د غلامان او نوکران دي کم یو پکې خوش خدمت یې کوي دا نورو خو هغه حکم او نه مانو او دا کم چې لړ بغاوت سوړ کو ختم کو هغه حکم ومانه دا کسې مخلوق نن د الله حکم نه منون کړي دا الله حکم نه مني چې الله ویلي د ما سره شریک نشته ما سره صداران نشته او مخلوق وی نشته سره تعالی نازولې دي یو سړی ما سره په جیداد کې او خزانه کې ایسو کې صدار نشته اته نه د پلاني ځای غریب تاسو سره پکې شریک دي جګړه بر سره الله وی نه دی برابر مخلوق الله نه دی برابر ولله او خاص الله لرا غیب السماوات غیب د اسمانونو ول ارض د زمکو و ما امر ساعته ان د حکم د قیامت الا کلم هل بصر مگر پشان د پړک د نظر دی دمر الله زر قیامت راوستیش علم یرو ایدین ګوری لتویری مارغانو ته مسخراتین چې تابعدار کړی دی فی جو السماء په خلا د اسمان کې بر مارغان ګرځي وزری وی او الله ټینګ کړی دی ما يم سکهن نه ساری دی لرا په هوا کې الا الله مگر یو الله چې پاسانته اړای یا پټی کېږي کې یا پاسانته اړای یوم ځانکم په وخت د سفر دغه کې و یوم اقامتکم په وخت د دیر کې دوه دغه کې هغه خیمه ته جوړ کړو جو لرګي زر زر داسې تاو کې اجو پوګې والی اچ ته آباد شي نه تل کې جوړ زر نه غوي ته کوټه نه ومن اسوافها نو د ګډي دغه به ځان ته چې کم نه برابر کړو او استر غونته په هغه باندې مناسو ګرم بو دغه هغه باندې هغه ویختو هغه وړای بو په هغه باندې والله خدای پاک جعل لكم ګرځول استاد پارا مما داسنا خلقا چې پیدا کړی دی زلالن سوري وجعل لكم او پیدا کړی استاد پارا من الجبال فغنو کې اکنان سمستی وجعل لكم ځکه ابن قتیبه معنا کوي چې هر یو نعمت د الله دی پیژني خو دې ته انکار کوي او منی نه بیا هم الله سره شرک کوي واکثرهم الکافرون او زیات پدې کې کافران دي و یوم پار باندې نه بسو چې راپورته بکومنګا من کل امتین د هر یو ډول نه شهیدن گواہی کوونکې ثم لا یذنو بیا به اجازت نکیږي دیتا نکیږي الذین آکسانو تا کفرو چې کافران دي ولا هم یستعتبون انا بعدینا طلب کول شي د رضا کول د الله دا بنی چې ځا خیر دی وس سوکه وس الله راضی کوي نه دا بنی و ازار الذین او کله چې وینا کسان ظلم العذاب چې ظالمان دي عذاب من دون کو سواستانا شاه عبد القادر رحمت الله علیه هغه بزرگان یا الله دی منګه تاسو سره شریکان کړو فعال قو الیهم القولا نو واپس وکي دی ته وینا سو جواب دی ورکی ورلا دا اولی کرام انکم لکاذبون چې بهشک تاسو درو جنې دروغ وای وعلقوا او کی وردی الی الله الله تا یوم ذین فوق العذاب د پاسر بل عذاب بما فسبب داغه کانو افسدون چودي فساد کوونکی خپلم بیلارو انور خلق مړولو و یوم پار باندې نه بسو چې را پورته وکمږه فی کل متن پار یو ډله کې شهیدن گوي کوونکی علیهم پدی باندې من انفسهم چې د نفس نر دینه به وجینا بکا او را بوله مونږ ته شهیدن گوي کوونکی علی هؤلاء پدې کسانو باندې ونزلنا سورۃ النساء کې بیان تیر شو وضاحت ده دی ونزلنا اور علیکل د منګه علیکل کتابه تا ته کتاب او ته بیانن چې بیان دی لکل شی اندار یو چیز اندې کې مسله د عقیده هغه بیان شوی ده وهدن استقامت دی ورحمتن او رحمت دی وبشرا زر دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو ان الله بشک الله یامر حکم کې بلاد لې په انصاف سره ول احسان او په احسان سره او احسان او داسې شعر احسان داري چې صرف او صرف د الله بندگی عبادت کوي احادیث جبرئیل چې کوم د ناراضي چې تاسو ته نبی صلی الله علیه وسلم احادیث چې الاحسان احسان داسې شی دی ناغه وتوي کانک تراه دا چې ته د الله عبادت کې کانک تراه لکه چې تی ویني و الم تراه او کچرتا الله نه ویني نو گویا کې تاغویني تا غوی نه کنه فانه یراک گویا کې تا غوی نه دې ته وی احسان نه داس د الله بندگی عبادت چې ته ز الله وینم او دا آیت احکام له سره جامع آیت په قران کریم کې د دې وجنه عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه دا آیت د جمعه په خطبه کې چې کم نه ګرځولو چې جمعه خطبه کې اوسم خطیبان دا چې کم دی نه وي ځکه احکام له حاصل سره دا کامل آیت و ایتاء ذل قربا او پر کول د خپلوانو وینها امن کول د ان الفاشای د بدینا او قران زې په ذکر کې خو دې آیت کې امور مصلحه لدفع العذاب هغه څه شی یو توحید بل احسان او بل رد ظلم الاحسان او عدل او ورپسې والبغیو د دین منع دا درې امور مصلحه د دفع د عذاب دي څوک چې دا کوي او دا بیانې په دې عمل کې د الله عذاب او د خلکو نه دفقي واعفو او پرواله او کې به حد الله په وعده د الله باندې اذا حتم کله چوکې تاسو ولا تنقض الايمان مما توي ایمان یعنی لوز وعده ایمان وعد وعده او لوز لوز د چا سره کو ما توي بعد توکیدها پر مضبوطی دا غینا وقد جعلتم الله او یقینا تاسو وګرځو الله علیکم په خپل ځانونو کفیل ذمہ دار چې په الله قسم وخور چې قسم په خدای دی نه دا تا په خپل ځان باندې الله ذمہ وار ګرځو نه بیا د قسم لحاظ کوا دا نه چې د باپاری قسمونه او د جوارګر قسمونه ته جوړ کړي ما درځو یو را بغیه الکه الله ر په ځان باندې ذمہ وار ګرځو نه بیا ول دوکا کې ولم واده ماته ول لوز ماته او چې مات کا نه داغي بیا کفاره ورکا ان الله بشک الله علم پوی کی ما پاسو تفلون چې کوي تاسو اوس دې ځکه د هغه چا مثال ذکر کی چې وعدو کې لوزو کې به مات کی ولا تکونو امکهږي کلتی پشان د اخذ نقضت چې ماتول به عزل حسبن سي تارونه به جوړل جوړل لسان تر مخام بل لګیا و تارونه به غړلو من بعد قوتین پس د جوړې دو دا غینان کاسا زری زری چې ما خام بشین جو عمر خطا ودن زری زری وکړو دا کسي و دا یو لیونه خزو مکه کې سار به تارونه جوړل جوړل جو چې ما خام یو بس پر د بیا به پوم بکړل نه لوی د مکه لیونه خزو ما جوړې کړ چې سار قسمو کې ما خام بیا ماته ودا سم کوا تتخذون نسیتاس ایمانکم قسمونه او لوز خپل دخلن د پاره دوکي بینکم په خپل مینس کې چاته قسم کوي وعده لوز دی وکړو دوکه ور سره کوي داغه په دولت مال حاصلې ان تکونا دا چې شی امتن یو ډله هي اربا دا زیاتوي من امتن د دې بلنه یره دا یو ډله تر اوسه پورې خوا مالدار او مال هم سره کول خو خراب شو نو دې بل سره شي نه قسم غي ته خوري آ قسم په خدای کزا غي سره ما دا سوې سړی نه زم په خان ځان له جدا یم نه بل ډلې سره شي نه چاغې سره سواقي نه بیا بل سره مثال د سیاسي دغی نن یو ډلې سره ان سباله بل سره نن یو ځای کې جنډه پورته کړي سباله بل ځای دا هغه لوز هغه وعده چې کم نه هغه ماتي الله یې ودا سم کوي کنه چې وعده دې وکړه لوز دې چا سره وکړو هغه سره ولاړ یا هغه سره کلک شه خواک امتحانات راځي که غربت پکې راځي لوز او وعده ګور ماته نه دا خو بیا د مکه لیونه خزه ځان نه جوړه انما یبلوکم الله بشکا تاسو ازمی الله به په دې سره وليبينن لكم او دې پاچ ښکار کې تاسو ته یوم القیامت پر قیامت ما سو کنتم چې تاسو وې پای کې تختلفون اختلاف کوونکی دوکې له چا سره ځای کېږي نه الله وی نن به یو شان او سبا له بل شان نن به محاورزي سبا له مختورن شي او به شرمېږي چې دا فلانه او وعده کړو او وعده ما تکړه وتذوق السوء او وبسکه سزا تاسو به ما په سبب داغي سودتم چې من کول تاسو خلق ان سبیل الله د دین د الله نه یا تاسو خپل من کېده ولکم استاد پارا عذاب عظیم عذاب لري ولا تشترو یعنی ما خلای بعهد الله په وعده د الله باندې ثمنن قلیلا پیسې لګي دنیا لګا انما عند الله بشک چې الله سره دی هو هغه خیرن غره دی لکم استاد پاره ان کنتم تعلمون که چې تاسو پوهیږئ ما عندکم هغه چې تاسو سره دی مال دولت ينفدو دا فنا کیدون کې دی او ما عند الله او هغه چې الله سره دی باق باقی پات کیدون کې دی اسری سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا باقی پات کیدون کې دا اختیار کا دا وایا دی باندې عمل کا نستا خزانه دا الله سره چکم دی هغه باقی پرته وما عند الله باق هغه ژوندون خيستا و ژوندون خيستا به وته ورکو د دیو جنا صوفي کرام فرمایي کچره د ایمان د حلاوت او د مزین د بادشاہان خبر شو وی زمنګ نه به په زور باندې والي د توري په زور به والي دا کسې مونږ هم وسوایو کڅوګ د قران دا سرمایدار او دا وزیران او دا دنیا پرس د قران د رمضان د حلاوت نه خبر شو نه دی جمعات کې بزینې په دې جمعاتونو کې بیا نه موږ نه په زور والي خدا نشته غریبانان هاي هاي غریبانان ته پته نشته خدای شته هغه ته پته نشته د قران نه بالکل محرومه او دنیا په نشه کې او چې چاته پته و نو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه سنجر بادشاہ و زمانہ و داغو ناغه وته یو قاصد رو لګو چې تراشه زما خاله او تعالی زه یو لو هغه کې هغه لیکل لري چې قران کریم شروع کړي نو دې ته اعوذ بالله ویلو مستحب دی نور بل کتاب ته بسم الله ویل نه دا مستحب دی غوړه دی دا رنګي ختم القرآن خبره د زراله پکې خط ختم قرآن د روزي چې کوم قاریان صاحبان یې کوي دا مستحب دی دا نه فرض دی او نه دا واجب دی دا که سنت ته سوکین او سنت مستحب کړي ښا دا غری دا دې سه لزوم نشته چې خامخا پر جمعات کړي ختم یې پر جمعات کله تمنګ تملګرو بازوي تاسو هغه دې تراونه کوي تاسو نه کوي ما ته موږ سره درس کې کین بیا به کو کنه موږ ټول ورځ یو ګیم ماته شي ستړي شو پناست باندې وسولې تلاوت تراوی وګدې نه کوي بس موږ لاندې په عالم ترکه باندې کو کنه هغه کم کاری زمونږه قران نور سورتونه غوي او لاندې کو مختصر کو دا لازم نه ده چې څنګه خلکو په ځان لازم کړي چې کداغه جمعات کې تراویح نه شو وګدې نه دا کې مونږ نه کیږي دا آسه ا هغه کاری چې هغه ګیر لنډي ګیر کله کوي وي او وړي او د قبضین لګي هغه پسې قطعا مکروه تحریمی د تراوی منس فرض واجب هغه پسې مون نه کی دینه ګوري مسلډه کوي امنګ وګ دې تراوی وکړي چا پسې دی وکړي ګیره لنډه کړی را ګیره کړی کړی را ګیره به ابم لګه به یو هغه پسې بدی منظم کې ترایو امنګ د پلانې ځنه کار راوست ریو دور دور پیسې وسره کړی خپل کار کړی اګه فرض د کېدن هغه ځان له برباد کړل د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ته چې د قبضین ګیره کمی نه هغه پسې مون نه کی یو خو شتنه یا لګه ده الګ بالغ دی کاری بالغی نو کګیره دا غنی اذان له خبره ده لکه بعضی په مذهب باندې راضی او کچری خری او لنډی نه بیاغه پسند کی او کنه بالغ دی روزی نسی او ګیره نه دراغلی یا معمولی دا منور پسم کیږي تراوی ور پسم کیږي او چې دغه لنډی رانه هغه پس بیان کی نو روایتونه په دې باندې شته چې ګیره دا قبضه دا موټه راغلی دا د قبضینه سیوا مستحب ده که پریزما کلی لرکیو مو خو چې دا کوبزین چې کم نن هغه لنډ نه په دې وجه باندې نو کلمه ویل اعوذ بالله ویل چې کم نن دا قران کریم ته غوړه دي انه شان دا ده لیس له انه لیس له نشتره در پارا د شیطان پارا سلطانن سغلبا علی الذین پاکستان باندې امنو چې یقین کړي والا ربهم او پر خپل باندې توکلون ځان سپاري انما سلطانو بشک غلبه ده علی الذین پاکستانو یتولونه چې دوست کی د سره چې دوست کی د سره والذین کسان هم به هم باغوائه چې به به په اغوا کول داغه باندې مشرکون شرک کوي یعنی پلم سا داغه باندې دی رواني یعنی مشرکون دی صداري شیطان ته داسې لور شه داسې لور شه دغه پس رواني او د شیطان غ کارونه کوي موږ کوو واذا بدلنا آیتا مکان آیتن کلا چې بدل کومنګا یو آیت یو حکم مکان آیتن په ځای د بل حکم یو آیتو منسوخ شي بل راشي نو نسخ د متقدمین په نسبت باندې متأخرین هغه په نس خدا دی چې حکم بالکل ختم شي او د هغه په ځای بل راشي او متقدمین په نس باندې نسخ تبديل د وصف یو حکم هغه واجب او راشي استحباب ته مستحب شي هغه یا یو حکم هغه مجمل او د بل حکم په وجه د هغه تفسیر شي نو هغه دی مراد دی والله خدای پاک عالمو پویږي بما پاس او ينزلو چرای لګي قالو وای دی انما انت مفتر تر ځانه جوړونکې بل اکثرهم بلکې زیات پدې کې لا يعلمون پویږي قول پیغمبره نزله رالیږي راوړي دا قران روح القدس جبريل امين من ربک طرفا درستانا بالحق د پاره د کار کول د حق ليثبت الذين د دې لپاره چې مضبوط شیا کسان امنو چې مؤمنان دي وهدن هدایت ته استقامت دی او بشرا زیر دی للمسلمین لپاره تابعدارو بیا دې کې الله اولائک او دا کسان هم الکاذبون صرف دی درو جن دی دا الله کتاب نه منکر شو درو جن شو من کفر بالله چا چې انکار کو د الله دی والینا من بعد ایمانه پس ایمان خپلنا ایمان یې راوړ دی او به د کفر الفاظ وی نو د کافر شو مرتد شو ها یو حالت کې ته قران اجازه ورکړي الا من مگر هغه څوک او کړه چې مجبور کړی شو کفر ته چې ته کفار راګر کو چې خامخا دا بوي کني پریزیدنه وجنري نه قدر کو په الفاظ وی نه خیر دی وقلبه ازلر دا مطمئن کلک وی بل ایمان په ایمان لې چې کم نه هغه کلک دی هغه مضبوط دی او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو حضرت خزیفه رضی الله عنه ته وی لا تشرک بالله یا بنی لا تشرک بالله ای بچیا الله سره شرک مکوا و ان قتلتا او حرقتا اگر کته وجل شي یا وسوځول شي نو دا غلو درجه ده دا غلو عظمت باندې عمل کولی لوی درجه را چې تاو نوې الفاظ د کفر او ته شهید کړي لوی درجه به ومومي ځکه یو قلب مطمئن بالایمان ولکن لیکن ګناګار هغه څوک دی من هغه څوک دی شرها چې پرېنستا بالکفر کفر تاسو دنن سینه فعلیم پس پدی باندې غضب من الله غضب دې طرف د الله نه چې ویره مونږ هم دا سره غوښتو مو خدا نظام وخت چل سو پګډیر سړی دین سکه دا سړی مرتد کافر ولهم دی لپاره عذاب عظیم عذاب لري ذالک دی وجنا بانهم زکه چې دی استحب الحیات الدنیا غره کې ژوند دنیا علی الاخره په آخرت باندې وان الله او بشک الله لا يهد القوم الكافرين توفیق نور کې قوم کافرتا یو ما پارد باندې تاتی چرا بشی کل نفس هر یو نفس تجادلو باس بکی عن نفسها د خپل طرف نه خپل طرف نه بجګړه کوي ما شرک نه کړی ما ګناه نه کړی وتوفا پر بور کول شي کل نفس هر یو کس ته ما اسو عمل چکړی دا وهم لا یظلمون او دې سره با ظلم نکېږي شاو الله رحمت الله علیه معنا کوي البسه الله واچول الله غیتا لباس الجوع جامد لګي ول خوف د یری بما پسوب داغي کانو یسنون چې دی جوړول د ځانه داغه مکی ته اشاره ده مکی باندې کات راغلو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کو ظلم زیاته وسرو کو او د مکین اوخ کو نه پدی باندې وکاله کات راغی وکاله کې باران نو شوی فاصله نه کېدل ملک دوړو اسمان یو دوړخ کاریدا او پارس دوړې وی خوراک چې سوغه اخلاص کړو ساروی اخلاص کړو خان خلاص شو پکې خوراک د پاره او بیا دومره سخرال تنگ رالو چې په ډیران باندې به هغه وجه سرمه مردار ساروی هغه به خړل او بیا تر دې پورې چې څنګه بار ته نازې وې دې بسو خراباس هغه ته بناستو پتم دا کسان راغلو ابو سفیان دا رنگ نور رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ایمان نور راوړی وی دا الله پیغمبره ته سل رحمه چې کمونه دعوت ورکې ته چې سل رحمه مکټ کوي خپل لو پاله نو ستاره رشتہ دار دي معصومان دي زنانه دي هلاک شوی او هلاکت راغله دی او سخت سوکړه ده دا الله نه سوال کا چې الله موږ د عذاب لري نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه هیت رحم وال شفقت کوونکی هغه د الله دربار کې سوال کوي او هغه سوال منظور شو پاغي باران شو لیکن سره دا غي نغي بیا ایمان را نوړ ځکه غي موږ به ایمان نوړ قران دې ځکه هغه ته اشاره وکړه روستو بیا نور ایمان نوړ هغه وخت سره هغه انکار ولقد جاءهم یقینا راغلی او دی تا رسول پیغمبر منهم چې دین فکذبوه دروجن کاغه فاخذهم العذاب پسنو لدی عذاب وهم ظالمون او دی ظالمان تر دې ځای پورې د سورت لومبنۍ حصه 114 آیت نه د دې ځای نه د سورت دویمه حصه او په دې کې رد شرک فعلی او رد تحریمات العباد هغه کوي چې رضان حلال او حرام ما جوړوي فکلو پس خوري مما دا غسنا رزقکم الله چې درکړي تاسو ته الله حلال حلال طیبا پاک واشکرو شکر باسه نعمت الله د احسان د الله ان کنتم کچریه تاسو ایا او خاص د الله تعبدون عبادت کوونکی انما حرم بشک حرام کړی دی علیکم المیتتا بشک حرام شوی دی پتا سبانه مردارا ود ما وینه بیتون کی ولهم الخنزیر غوخه د خنزیر وما او ا کلمه حرام ده او هلا چې پورته کړی شي لغیر الله سوا د نوم الله نه به پاغه مذبوح باندې پاغه سیز باندې فمن استرا پسو چې نه چار شو غیر باین چې نه مزاغستون کې ولا عادن زیاته کون کې فإن الله بشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی ولا تقولوا اموای لما فبارد اسکی تصفو چې بیانې السنتکم جبستاسو الکذبا دروغ هاذا حلال چې دا حلال دی و هاذا حرام دا حرام دی و ځان حلال حرام جوړوي لتفترو د دې لپاره جوړ کې علی الله الکذبا په الله باندې درو ان الذين بشکا کسان یفترون چې جوړي علی الله الکذبا په الله باندې درو لا یفلحون چربا کامیاب نشي متاع قلیل دا سکه لګدا ولهم دی لپاره عذاب علیم عذاب درناک دی وعلى الذين او پاکسانو هادو چې يهوديان دي حرمنا بن کړو مونږه حرام کړو مونږه ما سو قصصنا چې بیان کړل مونږه دا غي الیک تا تا من قبل مخکره دینه ان سورۃ الانعام کې تیر شو وما ظلمناهم او ظلم نه کړی موږ په دې باندې ولکن کانو لیکن ودی انفسهم په خپل ځانونو یظلمون ظلم کوونکی ثم ان ربک بیا بشکر استا للذین د پاردا کسانو عمل السوا چکی گناه بجهالتن پنا پویتیا نه پوی ثم تابو بیا توبه باسی من بعد ذالک پس دینا واصله درس کی عمل ان ربک بشکر استا من بعدها پس د دینا لغفور الرحیم خامخا بخون کې مهربان دی وز با مشرکین ویلو چې منګه کم عمل کو نو په د ابراهیم علی السلام رضا او دا طریقه د ابراهیم علی السلام دا نو قران پاغي باندې رد کړي ان ابراهیم بشک ابراهیم علی السلام کان امتن و یو ټوله قانتا لله تابعدار د الله حنیفه مضبوط په حق ولم یکونو اغا من المشرکین د شرک اونکو نه شاکرن شکر گزارو لانعمه د احسانات د الله او د الله د نعمتونو شکر گزارو اجتباهو ورکړو د لرا او هداهو او مضبوط کړو د الی صراط مستقیم په لار نه غبندې واتیناو ورکړو موږ هغه ته په دنیا په دنیا کې حسنه خوشحالي خوشالي سو په دین استقامت و انه بشک د فی الاخرت ای په اخرت کې لمن الصالحین یعنی مع الصالحین سره د نیکانو نبی دا د کې لمن من په معنا د مغا ثم اوحینا بیا وه وکړم الیکا تا تا ان تبع چې تابعدار شه اخري پیغمبر یادې ملت ابراهیم د طریقې د ابراهیم السلام حنیفه چې مضبوط وه او ما کانا نو هغه من المشرکین د شرکونکو نه انما جعل السبت بشک ګرځول شو ورځ د خالی علی الذین پاکستان باندې اختلافو فيه چې د اختلاف کو پاره کې و ان ربک بشک ربستا ليحكم خامخ فیصله بو کې بینهم پمین دي کې یوم القیامت پر قیامت فيما پاس کې کانو چودي فی پاره کې یختلفون اختلاف کوونکې ودعو و دې ځکه طریقې له دعوت چې خلق را بلې دین ته د څنګه به راولي ادعو را بل خلق الی سبیل ربک دین در خپل تا لار در خپل تا بل حکمت په مضبوطو دلایل سره بل حکمت په مضبوطو دلایل سره یعنی قران او سنت سره بل حکمت بل قران او سنت